په دغه معلوماتي خپرونه کې د اهاړ کتاب محتوا په غږیزه بڼه نشریږي في صحبة القرآن خير نحياه دغه خبرونه هر شنبه د ورځې پر یوه بجه او تکرار هر سه شنبه د ورځې پر یوه بجه د پونتون غږ رادیو څخه اوریدلای شئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله مند یم چې د ژوند چارې مو په خیر او د ژوند په ټولو امور باندې موفق او بریالي واوسیږي خوښ یو چې نور احمد قرانمل مو د قندهار پوهنتون غږ راډیو د څپو د لارې د اهاړ خپرونې کوربه دی. سترګو اوښکې وبهېږي چې په سفر کې دې په یاد چې د بچو خبر چې فرصت سړی سرمست او دیوانه کې چې فرصت سړی سرمست او دیوانه کې دا تاثیر دی د ساقي په پیمانه کې بریالی په هجران کې وصل غواړم بريالیه په هجران کې وصل غواړه پیدا کیږي مدام ګنج په ویرانه کې دا د شهید مولوي عبدالغفار بریالي د شعرونو هغه شعر و چې دوی د خپل زړه د سوز او د خپل زړه له نورنګۍ څخه زموږ تاسو سره شریک کړي مخکې له دې چې موږ تاسو د شهید مولوي عبدالغفار بریالي د پرسوز نورنګو او په هندي سبک کې د کندهاري سبک د شاعرۍ له فيوضاتو، پيغامونو، نورنګيو، تشبيهاتو، استعاراتو، څخه خبر و اوسېږو، د هغه پر شعر باندې هغه سريزه چې د ده پر اهاړنومي کتاب باندې د محترمو ليکوالانو لخوا څخه کښل شوې ده، درسره شریکول غواړو دا چې شعر او شاعري څه شي دی، شعر په څو ډوله او د کوم شاعر شعر مو خوښ دی؟ هغه پوښتنې دي چې په دې باب ډېرو سترو سترو ادبپوهانو او لیکوالانو د اخبارونو او کتابونو په وسیله د خپلو عالمانه افکارو څرګندونو په رڼا کې ډېرې کړې دي او بیا بیا هم ډېر څه پرې لیکل کېدای شي خو زه وایم چې معاصر شعر که تدبیات د ښکلا، رنګینۍ یا د مظلومو انسانانو د سړو آهونو د نقش، تابلو، وبولو بده به نه وي، نو طبعاً دا به واقعي شاعر وي، د هغه ښکلې او مظلومې دنیا انځورګر به وي، ځکه چې شاعر دی چې د طبیعت د جمال او ښکلا په ننداره په ځان کې د سرور او خوښۍ احساس مومي او بیا د انساني هم نوعۍ په بنا د روزګار په څپېړو وهلو د مظلومو انسانانو په لیدو روحاً زهیرتیا مومي چې زه خپله د همداسې شاعرانو د همداسې موثرو شعرونو طرفدار یم. درنو! پښتني ادب پروره خاوره، د شعر د غولي څخه خالي نه ده. د کندهار علمي باستاني محیط چي په خپل غیږ کي یې متبحر عالمان، نومیالي پاچهان، د توري مردان، د ژبي او قلم څښتنان روزلي دي پر ځای خبره ده، ځکه چي طبیعت د ادب پرورۍ په پیرزوینه په دې سینه کي د افغاني شاهانو خول، د فقیرانو کچکول، او حتی د ځینو پتمنو میرمنو پلونه لا هم د ادبي نعمتونو څخه بې څه نه دي، چې د دې خبرې د اثبات لپاره د پښتو د پخوانیو شاعرانو دیوانونه، پښتو اثار او تذکرې هم شاهدي ورکوي او دا هم په ټینګه ویلای شو چې د اوسنۍ پښتو ادب د نهضت بنسټ ایښودونکي د دې سیمې هغه ستر ادبپوهان، او مقتدر لیکوالان او پخواني پاخه شاعران دي چې د خپلو عالمانه هڅو، تتبعاتو او پخو لیکنو په برکت یې د پښتو ژبې زیات نومرکي او د نظره وتلي شاعران، ادیبان او د پښتو اثارو د ادبي شهرت ډګر ته را ایستلي دي چې یادونه یې اوس د پښتو ادیبانو د تاریخ د ژوندي ساتلو د ویاړ ډک فصل و باب لري. تاریکه فضا چې تر دې را تېر شو بیا هم د دې سیمې په شاوخوا کې ډېرې داسې ادبي څېرې او داسې شاعران یادولی شو چې ځینو ته یې د پښتانه شعرا کتابونو د یادونې ځای ورکړی او ځینې یې اوس لا هم د نظره وتلي پاته دي چې همدا اوس یې د بهارې جانان او ګلزارې سیداحمد د پښتو چاپي کتابونو له مخې فقط نومونه راپاته او په یقین سره ویلی شو چې زیاتره به یې د اشعارو د دیوانونو او نورو مستقلو اثارو خاوندان هم وو، چې له بده مرغه د تېرو وختونو د بې قدرۍ له کبله اوس اوس د خپلو ادبي اثارو سره سره په تورو خاورو کې ګمنام پراته دي. درنو اورېدونکو! د محترم مرحوم استاد محمد ناصر نصرت صاحب دا سريزه چې د اهاړ په کتاب کې کښل شوې ده، يقيناً همداسې ياداشتونه او اندېښنې د ځانه سره لري، ځکه چې موږ هم د پښتانه شعراوو ډېر ټکونه مطالعه کړي او لوستلي مو دي، خو دا سريزه چې تقريباً د نن څخه درويشت څليرويشت کاله مخکې کښل شوې ده، کېدای شي نورې ډېرې داسې پنځونې رامنځته شوې وي، چې تر يوه اندازې پورې دا د مرحوم نصرت صاحب اندېښنه وررفع کړې وي، په هر صورت، مرحوم محمد ناصر نصرت صاحب د شهید مولوي عبدالغفار بریالي پر کښل شوي اثر اهاړ باندې په خپله سریزه کې خپلو خبرو ته همداسې دوام ورکوي، ځلانده فضا، له ښه مرغه ډېر کلونه وړاندې کله چې د کندهار په ادب پروره فضا کې د طلوع لمر څرک وواهه، د طلوع د لمر څرک څخه هدف د کندهار د طلوع افغان جریده ده چې په دیارلس سوه هجري لمریز کال کې په کندهار کې تاسیس شوه. په خپله پراخه ځلا سره یې د پښتو ژبې زیات ادیبان او شاعران د ادب ډګر ته راووتل چې د علمي او ادبي اثارو په څرګندونو او خپرونو سره یې د خپل محیط پښتو ورځپاڼې طلوع افغان ته ښه رونق ورکړ. او بل یې د خپلو ګټورو لیکلو او اثارو ذخیرې د ابد لپاره د دې ورځپاڼې پر مخونو باندې روښانه پاته کړې، چې کېدای شي یو وخت د علم او پوهې د خاوندانو د زیار، هڅې او قلم په برکت د مستقلو ګټورو اثارو په بڼه د علاقمندانو د استفادې وړ وګرځي. اصلي مطلب که وویل سي چي د انسانانو ژوند د ډول ډول واقعیاتو او خاطراتو مجموعه ده بې ځایه خبره به نه وي ځکه همدا د ژوندانه د طبعي جریان اساس دی چي د هري ورځي هر ګړی او حتی د هري لحظې پېښي او حالات په بېل بېل ډول او نښو نښانو سره صورت نیسي یعني د یوې ورځي حالات د بلي ورځي له واقعیاتو او پېښو سره ډېر متفاوت وي. چې دا به بیا له دوو حالاتو څخه خالي نه وي چې یا به د ډیرو خوږو خوږو یادونو څخه ډک وي او یا به د ناخوالو پیښو په بلا لړلي وي چې په یادونه به یې تر ډیره وخته د ذهن پر صفحه باندې پاته او د ځینو نورو به یې د وخت او زمان په تیریدو سره خط کوره کیږي خو زه دلته د یوې داسې خاطرې یادونه کوم چې یاداشت یې د تقریباً د پنځوس کلونو راهیسې تر اوسه پورې زما د ذهن پر صفحه رواں اچوي، هغه دا چې ما د دیارلس سوه او درویشت کال په اوایلو کې له دې امله چې له یوه پلوه مې د پښتو ژبې سره علاقه لرله او له بل پلوه د پښتو ژبې یو توری مور مې ویلی او په لیکنه میکنه مې هم کولای شوای، په رسمي توګه مصروفیت وموند چې زما د هغې ارزو سرته رسېدو یوازنۍ مرجع د هغه وخت د مطبوعاتو په مدیریت کې د اداري چارو وظیفه وه. کله چې ما په هغه وخت کې د لومړي ځل لپاره د وظیفې د اشغال لپاره پل کښېښود، هغه د معمول سره سم د اداري همکارانو پېژندګلوي وروسته د یوې داسې متبسمې او بشاشې څېرې سره مخامخ شوم چې ياد يې اوس دلته زما د دې ليکنې اصلي هدف دی. د دې بشاشې څېرې څښتن يو بيدار او حساس زلمی معلومېدی چې د مامورينو د کوټې په يو کونج کې ناست او د شاګرد په څېر يې د پښتو ژبې ليکنې له پاره قلم او کاغذونه مخې ته پراته وه وليدی. دا زلمی عبدالغفار نومېدی. چې د هغه وخت د مطبوعاتو د مدیریت د سرکاتب ملا محمد شریف جانان اخښی یې باله. د وخت ضرورت و، ما هم د نورو همکارانو په ګډون له هغه زلمي سره اشنايي موندلې وه او زیاتره وخت به مو راسه درسه درلود. څرنګه چې هغه وخت د مطبوعاتو د مدیریت په چوکاټ کې په پښتو ژبه کې د طلوع افغان ورځپاڼه هم خپرېدله، چې په هغه وخت کې به د کندهار د وخت تکړه تکړه لیکوالان د ډول ډول اجتماعي، اصلاحي، اخلاقي، سیاسي او نورو موضوعاتو د مقالو په څېړونو بر علاوه د پښتو ادبیاتو هم یو ځای درلودی، په دې برخه کې د کندهار د پخوانیو او معاصر ادیبانو او شاعرانو په زړه پورې اشعارونه اشعار هم هلته ځای ورکول کېدی. وخت دی تېرېږي، د مطبوعاتو د ملګرو تر اشنايي څو کلونو وروسته بیا ورو ورو ورځپاڼې د قلمي ملګرو او شاعرانو سره هم زما تماسونه پیدا شوه چې په دې لړ کې د لومړي ځل لپاره د سید احمد بېزار چې د ښه اواز خاوند او شاعر هم و او تر ما یې کلو له کلونو د مخه د نوموړي عبدالغفار سره ښه رفاقت درلود اشنا شوم. ښاغلی بېزار چې اوس وفات شوی دی، خدای جل جلاله دې وبخښي، هغه وخت په ښکاپر بازار کې د پتري سازۍ دوکان کاوه چې هلته زیاتره وختونه د مازیګر لخوا دغه دوکان د کندهار د زیاترو ادیبانو او ولسي شاعرانو او ناستو او د چا خبره د یو ادبي محفل شکل غوره کړی و. ښه مې په یاد دي چې دلته به هغه وخت د پښتو ژبې زاړه او زلمي شاعران او ادیبان لکه رحمت الله بابا، ملا عبدالمنان اخوند، عبدالحکیم شیدا، محمد رسول مسلم، محمد نسیم نوري، ملا محمد شریف جانان او نور نور چې ډېر اوس وفات شوي دي، حتی ځینو شوقیانو به لا هم دلته ناسته او ولاړه درلوده. دا مې هم ښه په یاد دي چې کله کله به د شاعرو د مشاعرو په تېره بیا د یوې پسرلنۍ مشاعرې د سلسلې ناوې چې همهلته سینګار موندلی و او بیا به یې د تلو پر ځلاندو وړانګو باندې سترګې روڼېدلې خبره ده یادېږي. خبره د یادیږي او مازیګر شکاپر بازار ته د ښاغلي بیزار د دکان په نیت رهي او چې د مدد خان جامې د دکانو راستې ته ورسیدم ناڅاپه د اشنا عبدالغفار د عطارۍ پر دکان پیښ چې د ورتګ هڅه مې وکړه ومې لیدی چې هغه د غزلې په لیکلو مصروف او چې زما په لیدلو یې د خپلې لیکنې څخه لاس لنډ کړ تر السلام علیکم وروسته ښه ګړی سره ناست او بیا د خدای پاماني وروسته د سید احمد بیزار پر لور دکان ته د ورغلم هلته مې ښاغلی بیزار ته دغه کیسه بیان کړه چې هغه بیا په خندا راته وویل هو هغه ډیر ښه شاعر او د ډیره وخت د عبدالغفار په نامه ډیرې غزلې ویلي دي چې اوس یې د زخمي تخلص ځان ته اختیار کړی او غزۍ یې دومره سوزناکې او له جوشه څخه ډکې دي چې د ویلو او شوقیانو ستونی داغ او مجلسونه اور ځینې اخلي. وروسته دا خبره تر ډېره وخته زما په ذهن کې پاته وه څو وخت وروسته مې په ارام فرصت کې په خندا کې ورته وویل عبدالغفار جانه ښه دی چې ستا د شاعرۍ څخه هم اګاه شوم ده په خپله طبیعي متبسمه څېره علاوه په خندا راته وویل دا بیا چا ویل ما ورته وویل چې اوس خبره پټه نه پاتېږي څرنګه چې په هغه وخت کې د شعر او شاعرۍ خبره پورته کښته کېده نو مو موقع غنیمت وګڼله او د خبرو په ترڅ کې مې ورته وویل، خوښه مو نه ده چې و خپل سرشار شاعرانه خیالي قلم ته اجازه ورکړئ چې نور د خپلو لیکونو څوکه د خپل محیط د ناوړو دودونو او نورو اجتماعي اصلاحاتو په لور وخوځوي؟ یعنې تر دې وروسته د خپل اخبار طلوع افغان سره خپله قلمي مرسته او رابطه جاري وساتئ څو ستاسې د اجتماعي، اصلاحي او نورو په زړه پورې اشعارو په خپرېدو سره دا ورځپاڼه بیا بیا هم د لوستونکو د محبوبیت وړ وګرځي. دا خبره تر ډېره په دغه ځای پاتې نه شوه څو یو وخت د ښاغلي عبدالغفار زخمي له خوا د ورځپاڼې د نشر لپاره زما لومړنی شعر، د قلم نه حیرت په عنوان ګوتو ته راغی چې په دیارلس سوه شپږ ویشت کال د طلوع افغان ورځپاڼې په نه شپږ اویایمه ګڼه کې خپور شو. د هغه متن داسې و. نن حیران و خپل قلم ته شومه پاته. نن حیران و خپل قلم ته شومه پاته په عجب زینت یې ځان ښکاره کړ ماته له نقابه یې صورت ور ایستلی له نقابه یې صورت ور ایستلی له ډېر نازه څه یې نه کتل هیچا ته ګا به یوب سو په ګړۍ د تورو وینو ګا به یوب سو په ګړۍ د تورو وینو ګا به بیرته سو راستون د وچي خواته ګا غوړپل یې سره شراب له ابي جامه ګا غوړپل یې سره شراب له ابي جامه د اطلس د لنګ شغلې یې تلې سما ته ګا یې غورځول د سپین بلوړ پر مخ ګا یې غورځول د سپین بلوړ پر مخ لګول به یې برقونه مخ و شاته راته وی لیکل پر روڼ زبرجد باندې راته وی لیکل پر روڼ زبرجد باندې ویل وګوره د دا ښکلو ښکلا ته په کوګل کې کړه د مینې ډیوه بله په کوګل کې کړه د مینې ډیوه بله اهمیت مه ورکوه و ماسیوا ته دا یې ووې نو یې اه کړه سود دوه ځایه دا یې ووې نو یې اه کړه سود دوه ځایه په پیغان یې تمهید کښېښود و ژړا ته ولکه ژبه کړم د عشق په داستان ګډه ولکه ژبه کړم د عشق په داستان ګډه اور به واچوم یوې او بلي خواته دې دوو سوزو فریاد متاثر کړم د حیرت په ورته ډوب سوم و وینا ته زما د زړه دریاب هم تیز په څپو راغی زما د زړه دریاب هم تیز په څپو راغی سو له جوشه تر دا ژبي و صحرا ته زما د زړه دریاب هم تیز په څپو راغی سو له جوشه تیر د ژبي و صحرا ته تقاضا یې وه چې وس د یارۍ وکړي تقاضا یې وه چې وس د یارۍ وکړي لیکن پرېښودی زخمي نن و سبا ته دا شعر نه یوازې دا چې د شاعر د شاعرانه تخولاتو او نازکیالیو څخه ډک و بلکې هغه وخت یې په خپرولو سره د ادبي محفل په ملګرو کې یوه خاصه غلغله جوړه کړه د ښاغلي زخمي د پورته شعر تر خپرېدو وروسته بیا هم د ده دومره په زړه پورې ادبي، اصلاحي، اخلاقي او اجتماعي شعرونه په ورځپاڼو کې خپاره شوي او خپرېدل چې د طلوع افغان ادبي صفحاتو ته یې یو خاص زېب او زینت بخښه. خبره ده یادېږي یوه ورځ په یوه ځای کې د ښاغلي زخمي د محترم قبله ګاه مولوي اختر محمد صاحب سره مخامخ شوم. تر تعارف وروسته د نورو خبرو اترو په ترڅ کې یې راته وویل، زما زوی عبدالغفار جان ډېر بیدار، ځیرک او په سبقانو کې دومره غښتلی دی چې په کوشنیوالي کې یې زیاتره علمي دین کتابونه خلاص کړي دي. خو شیرینه یې لا دا ده چې کله لا عبدالغفار جان وړوکی و او د سبقه لپاره به مو د خپل کلي څخه بل کلي ته استاوه، د شرح ملا جامي کتاب به يې د لويو لويو ملايانو د درس کتاب دی، د مکتبيانو د بستې په رقم به مې تر شا ور غوټه کړی و او چې هغه کلي ته به ورسېدی، هلته به يې استاد هغه کتاب له شا څخه ور خلاص کړ او چې درس به يې ورته ووايه، د بېرته راتګ پر وخت به يې استاد بيا هغه کتاب تر شا ور غوټه کاوه. څو کور ته به راتلئ ته ووايه ايا په داسې کم سن کې د علم دين د کتابو خلاصېدل او بيا په وړکتوب کې د داسې معتبر کتاب ويل د غښتل توب علامه نه ده؟ خير دا خبره هم دلته پرېږدو. وروسته مې وليدل چې د طلوع افغان د ادبياتو صفحې د ښاغلي زخمي د اجتماعي، اصلاحي او نورو ګټورو موضوعاتو د اشعارو په خپرولو سره دومره په زړه پورې شوه چې خپرولو ته یې هر کله د لوستونکو تلوسه زیاته او هم به د ده د پېژندنې په باب تقاضاوې کېدلې. څو یې وخت مې د فرصت موندلو په صورت کې د ښاغلي زخمي سره یوه لنډه کتنه کړې چې د هغه سوانح په باره کې یې یادونه وشوله. نوموړي په خپله هغه خندانه څېره چې طبیعت ته یې په برخه کړې وه، زما غوښتنه منلې او د مخه تر هغه چې د خپل ژوندانه حالاتو په شاوخوا کې څه ووایي، په خندا یې راته وویل چې اوس ما ځان ته د بریالي تخلص غوره کړی دی چې له همدې امله ما هم خپله خوښي ورسره څرګنده کړه. ښه وخت لا تېر شوی نه و چې د ده د ژوندانه د حالاتو او ادبي دنیا په باب یو لړ یاداښتونه ګوتو ته راغلل چې هغه بیا د طلوع افغان د ورځپاڼې د دیارلس سوه شپږ دېرش کال د اواخرو په یوه ګڼه کې په دې توګه چاپ او خپاره شول، ښاغلی عبدالغفار بریالی زلمی شاعر دی چې څه وخت مخکې یې د زخمي تخلص ځان ته غوره کړی و او اوس د بریالیتوب ډګر ته راوتلی دی. دا شاعر اتلس کلن او په ټبر کاکړ دی چې د کندهار د سرپوزې په ګیلاني نومې سیمه کې پیدا شوی او د پلار یو زوی دی. د ده د روزنې او پالنې زیاتره برخه په ښار کې شوې ده. پلار یې هم تکړه عالم او مولوي اخترمحمد صاحب نومېږي چې اوس هم ژوندی او د پنجوایي ولسوالۍ د یو مسجد امام دی. دې شاعر له کوچنیوالي تخمین څلور نیمو کلونو راهیسې په خصوصي توګه په خپل درس شروع کړې او د لوست ډېرې برخې زده کړې دي. د لوست ډېرې برخې یې په خپل کور کې له خپل پلاره څخه کړې ده. ښاغلی بریالی فصیح اللسان د ښې قریحې او خوږې طبعې خاوند او یو زلمی شاعر دی. په پښتو، پارسي او عربي علومو کې هم زیات مهارت لري. تر ممکنې اندازې درس هم ورکولای شي. ښاغلي بریالي له ډېره وخته په شعر ویلو لاس پورې کړی او د دیارلس سوه شپږ دېرش لمریز کال څخه یې د طلوع افغان په قلمي ملګرتیا کښې برخه اخیستې، خپل لومړني اشعار، ادبي توکي، یې د طلوع افغان پر صفحاتو د عبدالغفار زخمي په نامه خپره کړي دي. د دې شاعر د اشعارو زیاته برخه عشقي، اجتماعي او موږ ته د ده شاعرانه سوز د ده د نشر شوو شعرونو څخه ښه څرګندېږي. د دې عصر د پیرمحمد کاکړ پیرو یې بللی شو. دا هم باید وویل شي چې لکه څنګه چې د ځینو پخوانیو شاعرانو د اشعارو په دیوانونو او یا نورو مستقلو اثارو کې د غندنې، یا خودستاینې نښې وینو، همداسې په هغو وختونو کې د ښاغلي بریالي د سوانح په خپرېدو سره د طلوع افغان په اخبارو کې یوه داسې فضا رامنځته شوه چې له یوه پلوه یې د ځینو ځوانانو شاعرانو په زړو کې د کینې او کدورت اورونه بل شوي چې بیا یې اثرات په شاعرانو کې مرموزانه خپاره شوي. همدارنګه له بله پلوه د نوموړي د سوانیحو په مطالعه سره د ځینو متعلقینو په ذهنونو کې مغشوشو اثراتو ځای نیولی و او د ده په باب لیکونو ته یې د مبالغې رنګ ورکاوه چې په وروسته کې د هماغه انګېزې له کبله د ښاغلي بریالي سره د زیاتو عالي درسونو ویلو تلوسه هم زیاته شوه خو اوس دلته د ښاغلي بریالي د هغو ځینو اشعارو د مقطع یعنی وروستی بیتو څو نمونې چې په شاعرانه رموزاتو او کنایاتو سره یې ځینې ځوان شاعران مخاطبوله داسې راوړو، بریالی له تعجبه په خندا شم. بریالی له تعجبه په خندا شم چې وهې راباندې خوشې وایي ځان موج. بریالی له تعجبه په خندا شم چې وهي راباندې خوشې وایي ځان موج. چې سرتېري ژبې نه وي بریالی چې سرتېري ژبې نه وي بریالی هرګز نه به سي ژوندی زور د تلو بریالی که نډار کړې ور روان سه بریالی که نډارې ور روان سه د تلو پر میدان جنګ دی د غزلو اتلو ځان کړه خالي و بریالي ته په اووه بیته یې نه ماتېږي لوبه بریالی یم د ادب د کوڅې خاورې بریالی یم د ادب د کوڅې خاورې مه مې بوله د دردمن زړه قیل و قال مفت بریالی یم تر هغو به له غاز وایم بریالی یم تر هغو به له غاز وایم څو چې ستا پر سر درواړومه خاورې بريالي ته چه منصب د شعرو ورکړ اودبا د کندهار يې کړ خاموش. کې لرم یو زړه هغه ټول ستا دی وما تمکوا درنو اوریدونکو تر دا ډول بلې خپرونې چې د شهید مولوي عبدالغفار بریالي د خپاره شوي اثار اهاړ